څنګه زمونږ ګران ورور عبدالله قادري د ډنډ څخه لیک رالیږلی او پوښتنه یې کړې ده، که چیرې پلار زکات نه ورکوي او د پلار مال د زوی په لاس کې وي، ایا دا حق یا جواز لري چې زکات ورکړي؟ حضراتو باید ووایم چې تاسې په خپل سوال کې داسې وایستئ چې مال د پلار دی، نو چې هر کله مالک د مال همدغه پلار وي او زوی یې تجارت په شکل کې اړوي دا مال ډېروي نو دغه د زکات ایستل زوی لره کم حق نه دی چې دی به راولاړېږي او د پلار په غلا د دې مال زکات وباسي معنا دا د پلار غاړه نه شي په خلاصي ولې حضراتو علت هم دا دی چې زکات یو داسې عبادت دی لکه لمونځ نو لمونځ خو نیت غواړي حتما روژه د نیت غواړي حتما بې له نیت لمونځ باطل دی بې له نیت او قصد او ارادې روژه باطله ده د هغه رنګه حج باطل دی چې سړی مثلا نیت د حج نه لري او افعال د حج وکړي دغه رنګه په زکات کې هم نیت کول فریضه ده انما الاعمال بالنیات یعنې قطعا دغه عمل نشي کېږي چې مقصود د ذات وي چې نیت پکې کې نه وي نیت به دا پلار کوي یا په وخت کې د ادا د زکات یا په وخت کې د افراد معنا دا ده که یو سړی مال مسکین ته ورکوي په دغه وخت کې نیت وکړي د زکات بس دا زکات یې زکات یا مال و دغه مثلا مسکین ته ورکړي هغه مسکن ولاړی د ده په هغه وخت کې نیت د زکات هیر و فکر یې نه و آینده ور په یاد شو د دې ځای چې نیت پسې ولیږي اوس نیت وکړي زموږ کتابونه د مذهب فرمایي وایي که هغه مال او هغه د زکات روپۍ د مسکن په لاس کې وي او له د خپل ملکه نه وي ایستلي فرېشې نه وي مصرف کړي نو د دې بعد نیت هم پسې رسېږي اما یا به په وخت کې د افراز افراز دا معنا چې یو سړی راولاړ شي دا د زکات مال جلا هلته په تاخچه کې کښېږدي وایي دا د زکات پیسې دي دغه وخت کې د نیت کړی وم بیا که د ده زوی راولاړ شي یا د ده کوروالا هغه پیسې مسکین ته په زکات کې ورکړي بیا همدغه مالک غاړې په خلاصېږي لکه چې مال د پلار دی او زوی فقط چلوي تصرف یې کوي د ګټې لپاره دی حق نه لري چې دا زکات دی وباسي که فرضاً دا زکات ایستلی و دوهمه درجه د هغه پلار بیا وباسي نو یې غاړې خلاصېږي والا فلا وسله